دا مسائل دي واحکام دي د مسح په میزه باندې تیمم په صفو کهاوه ترتیب دا ده چې د مسح میزه په میزه باندې مسح کنه مسائل ذکر کوي ادواره په منشه مناسبت دا ده چې هغه تیمم دا او کمسه د دواړه کنه دا دواړه بدلی نه دي تیمم بدل ده د دوسنه او مسح په میزه باندې بدل ده د غسل رجلینه هغه موقت طهارت ته او دا موقت طهارت ته یو ټیم رسې که نه ادوارې ګارانټي دو یګه تر سیده طهارت ته چا ټیم پیرا شي بس هغه طهارت ختم شي خو تیمم ثبوت په قرآن پاک سره شوه ده په قطعي دلیل سره شوه ده او د مسه په میزه باندې ثبوت په احادیث سره وغله ده اې دې وجه نه که نه په ثبوت شي اویل شي کم زیره ده په تیمم په ثبوت نه د تیمم مسله اول ذکر کیږي د مسح میزه مسله هغه ثانیان ذکر کیږي مسح په لغت شي کنه امرار الیت ته ویل شي چې په شی باندې لوس تیر کې کنه لوس ور ولګي مسح دو ودو ته مراد ده کنه امرار الیت یدل مبتلا ا تون لوس تر اول مراد دي خلیل لوس نه چې تون لوس په تیر کې خفین تسنیاد د خوفه ي خوب نه مراد کنه هر هغه شای دوتا چې دا کنه ساتیر وي د قدم د پر چې پښا او د قدم پټوي شنګري راسه اته میزاوي ته ویل شي کنه سرمنې وي چمړا دو سرمندو کنه ما یستر کنه قدم آشای چې قدم پټوي قدم د شنګري نه لوند هي ته ویل دوت شنګري هغه سره مراد دي المسو الخفين جائز بسنته مسا په مزه باندې دا جائز ده بسنته په سنت سره مسا په مزه باندې دا جائز ده بسنته په سنت سره ثبت په سنت سره په جائز سره رد په حال کې باندې چې څوک په مزه باندې مسا جائز نه بلی لکه خوارج و روافظ خوارج دا یو فرقه دو روافظ فرقه دو دا دی میزه دی مسی قیل اندی پښې به مين دی په ودسو چې کنه ما سنه شي والا په باندې رد وچ ما سب میزه باندې دا جهیز دو به سنت په سنت سره ثابت په سنت سره دا رد په حال کې باندې چې سکوي چې ثابت په کتاب الله سره په قرآن پاک سره ثابت په باندې رد ده و ارجلکم مجرا رغلا ده زنا خلق ویایی کن چې دا دوا کې راتینه دي دوا کې راتینه داس وی لکه دوا آیاتینه لکه چې دوا ور آیات رولو یو آیات دغه ده چې پکړه پښې مين دي څه پوزو څه شي او بل آیات ارو چې نه پښې باندې ما خوي پوزو څه شي تعرض ده چې پښې به سمیر مين دي کما کما صاحب باندې وایي و چې دوا کې رتینه چې روشي که نه په یو آیات چې ادا شي لکه دوا آیاتینه که چېرې په دواړه باندې عمل ممکن وو او په دواړه به عمل کی بوله او که په دواړه عمل ممکن نه وو به دا که نه حمل کوي په مختلف حالاتې باندې چې په یو باندې عمل وشي چې په دې باندې عمل ده په دې حالات شي په دې بل عمل ده په دې حالات شي دوته محل یو ده چې پښاد وکنه او په دواړه باندې عمل نه ممکن چې پښه به مینځي یا و ما سبا په وای په ودس شه په دواړه عمل نه ممکن خو یا به مینځل وي یا به ما سوي ا دې وجه نه دا لیکي کنه فقها زنه فقها فرمایي کنه چې دا محمود دی په دوا مختلفې حالتې بونه و ارجلکم تو سې پښې مینځته نه سب کرات وته چې حالت عدم تخفف وي چې مزید نه پښه به وته حکم د چې پښې مینځته قرآن پاک نه ملي مشوره د پښې کنه ما سره غلي د حالت تحفظ شه هدا ملک چې جایز به سنت نه ما سره بيزه باندې یل ده خو په سنت سره قرآن پاک سره دغه ثبوت نه شو کنه دا دې کدا زفتانی چې ریږي کې مزبتا دې بیان کړ کنه چې دعا کې راتینه داسې لکه دعا یتینه کامل په باندې ممکن هو په باندې کې به کني مختلف کې حمل کې مختلف حالتې باندې کنه دو تا دا نشي خمل کولا په حالت تخفف باندې دا د جرد ولا کرات ځکه چې منابع به داسې کې کنه چې ما سې په سره باندې او ما سې په میزه باندې کنه چې کله مې میزه په شی وی تر شنګری راځي نو دا کابه نه کښ ودا حالانکه څه کا داس نیوي چې ما سره شنګری راځي دو ما سره علا زر قدم دو د قدم په شو باندې دو و درې ګوت انداز باندې ما سفر دو کنه شنګری سره ما سره نه دو پاره او وظیفه یې د غسل ده چې منزل دي کنه د پښې کنه که د جر کې راته یو که د نسب کې راته د جر کې راته د جوار د وجه نه ده اما ثبوت هغه په سنت سره ولا ده په حدیث سره ولا ده کنه دا څنګه کوي المثل فني جاز بلا حدیث بسنت کنه ځکه چې اکثر د حدیث اطلاق کوي په حدیث کولیه باندې او د میزه ما ثبت په حدیث قولیا بندا په فعلیا بندا په تقریا بندا کنه په درې وړي سره دې کې ثبوت رغلا ده نبی سم د ما سم متعلق ویل کې ویلا کړی دي قولی حدیث رغلا ده په خپل په میزه باندې ما سا کړی دوه سبه کرام ما سا کړی نبی سم لیدلی دوه کنه په پچا باندې کاران نه کړه خو هغه سنت وکنه حدیث چې کوم د ما سم متعلق رغلی دي کنه هغه ډیر دی یو خالي سن دا دوه نه دی ډیر دی کنه حتی که چې امام ابو حنیفه سے فرمایي چې ما قلت بالمسح حتی جاءني فی مثل ذو النهار امر د مسح ذکر نه کړي کېدو چې ما سره ودو کنه چې سې پر دې نو ورې زګوندې موته کنه دلیل هغه تر مخ ته نیوي چې کله دې نو ورې زګوندې دې ثبوت تر توازی حشو کنه وته مې ولکه چې ما سره مې زې باندې جیز دوه او امام ابو یوسف صاحب فرمایي چې زه پاسړي باندې ډېرېږم چې څوک د ماسې په مزه باندې کېله نه وي په باندې کفر نه ډېرېږي چې هغه نه کافر نه شي ځکه چې روایت ډېر روغلي دي که نه احمد ابن حمل صاحب فرمایي چې ليس في قلبي شيء من المسه في أربعون حديثا من أصحاب السنة أحمد حبل لا قال كان دبل مذاب الإمام دبيكا والاخبار فيه مستفيض احاديث په دې کې شيران دي شيعه دي زيعه دي حتى كيلا ان من لم يره كان مبتدعا دا مر ډېر ولي حتى چې دا ویل شوی دي ان من لم يره چې کوم سړی اعتقاد نه لري د مسیح په میزه باندې اعتقاد نه لري اوریت نه ورته قلبي مراد ده کان مبتدعا دا بدعتي ده دا بدعتي ده کنه او دې اهل سنت په جماعت نه ده کنه چې څوک ما صاحب میزه باندې جز نه غلي لکه حوالج کا سارا وافیس کا سارا کاته دا کوفه ته رولو امام حنیفه صاحب د وجوان و دا مجلس ته رولو امام حنیفه صاحب پښتنه وکړي چې منای نه تا نن کې اته کیمه نه رولې کیمه کیمه تنه به چې من کوفه د کوفه دا ما د خپل عقیده او توحید جزو د اهل سنت او جماعت نه کنه خلفاء راشدین په خپل مرتبه بود منو شخی نه په ټول سبه کرام ته شخی نه کنه په بهتري وکم او درنګ حضرت عثمان صاحب حضرت علی کرم جو کنه اسره عداوت نشته کنه اسره محبت مل لري او د میزه د ماسه مش کایل لري لكن من رآه ثم لم يمسح احدا بالعزيمه كان مجورا هدر مفرمایي کنه چې کیم سره چې د ماسه کایل نه وي ا مبتدع ده ا دې کنه استدراک کو و چې لکن من راو لکن انسان چې کنه اعتقاد یې لري چې ماسه به زبون ثابت دو خو ثم لم يمسخ ماسه نو ولا په میزه باندې میزه په شی وی کنه بیا میزه وکړله چې ځکه نه په اصلي عمل باندې حکم باندې عمل کوي په میزه اخذن بلازمه چې عمل کوي کو کنه په اصلي حکم باندې كان مجورا بدا مجور دا اجر كنا دې ته به ثواب به ملاويږي دا به بدعتي نه ده مبتدع نه ده د سنت نه خارج نه ده ا دې کایله دا چې ما سب مزه باندې شتا او سبې ته دوره و دو کنه په دې باوجود دای مزه او کوجی په مینځي مزه او کوجی په مینځي کنه دا کانه ماجور دا به ماجور وي په دې باندې اشکال ده اوس وی ښکال دا چې کنه اوس له فقه شي دا تقسیم شو دا چې احکام په دوانه مرادي یو عظمت او بل رخصت ته رخصت په دوانه مراده یو رخصت اسقاط ته یو رخصت ترفیه ده رخصت اسقاط ته ویل شي چې اج کا عظمت بالکل ساکت وي او پابو د عمل بالکل جایز نه وي لکه په سفر شي مینز دواره کا تشوه ده او چې نه نصیب به دات ته جزا د مشقت ته پر تکلیف ته چې ما انسا اوس لیون چې کله دا مثله ور کوي درسه تسکات درسه ترفی به دی وی ک چې دا مخت میزه باندې دا د درسه تګه اسکات کبیله نه دو لکه په سفر شې میچ دواره کته شو ده دا رسد ته خو رسد اسکات ته عظمت بالکل ساکت ته رسد اسکات سره عظمت نشي کېدلای لکه په سفر شې چې میچ سره کته کړای نشي چې سویره کته کې ګونه ګورېږي بدا چې روسه ته اسکات شو د مسجد نزه باندې وسویل په خلو باندې کنه د کانا ماجورن سرنګ شو کنه ثم لم يمسح بیا ما سنوي اخذ ملمتي په عظمت باندې عمل کو کانا ماجورن دای به کنه ماجوري ته به اجر ملاوي ثواب به ته ملاوي دا خو د قبيله د روسه ته اسکات نه دا اگر روسه ته چې عظمت ساکت تا په شی به نمیزه او که مزرې به کنه په ګنګورې نه دي کنه اصلي نه په خلو باندې هدا مې چې نه دا ماجور ده فضل قدیر سو دا جواب کړه ده چې دا مطلب دا هدا ملو چې سای په سفر باندې روان ده سفر نه سړي مې زه په پښې دي کنه خو چې کله د سټ ټیم روشي به مې زه وته وکوږي مزه وکړي کنه پښه ومزي کنه رخصت هو ته چې مزه دې په پښه وي کنه مزه دې په پښه شي ته رخصت ته چې ما سوایا ما سوایا کنه کنه هو ته یو بل اختیاري چارو کې په خپل اختیار باندې بل چارو کې چې نه مزه ځکه نه پرځنه په پښه شي به ټیک ته چې مزه په پښه نه پرځي کنه دغه مشکات کې دې پښه مزه کې پر دا مشکات کې کنه واغه مزه دې نه وکړي او پښه مزه کې تصحیح خوي مزه چې وکړي او مزه کې تصحیح کړي کنه به ودا چې خو یو ورا به ودا چې دوی چې او داس ته باندې بجې بلا غاټه دو وی چې نه موجه بل وضو ورا به ودا چې وشایم هر به ودا چې او داس دې باندې وجب وی کنه ورا به ودا چې هغه چې در پېښې کا باول دې وډلوړې کنه که هاته باول دې وکړې کا بود وچل دو کا کینا دې وکړې کا وینا وډلوړې کنه چې په کیما طریقه باندې پتو وړا به ودا چې وجب وی کنه هغه نه به ما سب مزه بندره ودو لکه نه راو داس چې نه کې پښې مینده کنه پښې ما مینده کنه ما سب مزه بنده ویا یو دا چې هغه حدث چې موجب د وضو سوي اختراز د هغه حدث نه چې موجب د جکنه غسل وي کدا سه به د سیدر پښه راځي چې پتوې غسل وجب کړی میزه به وکوږي کنه ما سن شو ولا ټول به لوم به پښه با مینځه کنه میزه به وکوږي ای جنابت نه ای خیز نه د نفاس نه کنه دا مسا نه تر وکي میزه ما سن شو نه ولا درې محاول دا وکړه چې د بودسي یا ورسیا دا ماسه د بودسي نه بعد ځکه چې اول خو د پرېمې درې دي کنه اول خو چې میزه د نبی نبی وکړلې اول خو به کنه او داس ته کې پرې باوته میزه کنه د میزه ور وچه وې دینه بعد چې به وداسه شي اس نه لکنه اس ما سره ونه شو بیا ماسه د بودسي نه بعد دوه وجه حسب بحدث موجب الوضوء ا د قیدې فایده بیانوي حسو به حدث موجب للوضوء خاص کړه کو دری ملا د مس جواز په داس به ودسی پرې چې عام موجب د ودسی په پرې خاص کړه هدا کوي د اختراز پر ده لانه لا مثل الجنابته ځکه چې نشته ماسه د جنابت نه یا د حیز نه یا د نفاس نه علامه نبینو ان شاء الله بنا برا چې دا بیر بیان کې الله پاک ته مدیره و اوسې کنه راونه دو انه بیان کې نه دا احتراز دی پر شو چې موجب الوضو و به حدث متأخر او بلې کنه خاص ته په ودسی پر چې پسټ به ودسی وي اول نه چې به وداس وي میزه دی یا په پښې نه دی اول به وداس کې مخشه به مینځه اې دې نه ما سره شي ولا دا ما سره شي ولا چې سي میزه وکړي به دې کو نه و وداس کې میزه په پښې کوي کنه بیا پښې نه مینځي چې کله مینځي په پښې کوم به وکړ ما سبه دوی یو ری به مکمل او داس کې اې دې نه بعد چې به وداس شي اس به نه را ما سره ونه شو کنه و به حدث متأخرن او بل کې خاص کو د جواز د مسې په اړه به د سپری چې په سټ پیش وشي دا غوړي اول نه کړه صاحب ما سره شي ولا لأن الخفة وعهدا مانعا ځکه چې میزا مانع چې به ودسي راولې دي به پښې ته لویر پرې کنه پښې پټې دي پښې ونه سمبول دي کنه ا به ودسي پوسه په میزه باندې وبایږي کنه پښې ته به ودسي لویر پرې دي دا قوت ته پښې او که یو لري به ودسي پښې ته ورګاډه وا بیا هغه به ودسي بیا میزه چې گواهی نشي کنه رفیع نه دو چې گواهی نشي کنه اته او داس نشته وې ته نوې میزه وکړلې وته میزه په پښې کوي چې پښې نه میزه کنه او په میزه باندې باسه وایو اذا لبست چې مې زه وغندي ثم خرج الوقت او دنا بعد وخت ووتو یا ول متیمم ته بین وین کړه اذا لبسا چې مې زه وغندي ثم را الماء به بي ولیده اس او داس کو بیا په میزه باندې ما خوي کدا مې تر وکی کان رافعا نبی دا میزه رافع شي به د سید پر منع به نشي حالانکه دو رافع نه دوه او په دې هاو د څه در میس کو چې کله وخت وځي او داسې موت خود به خود ها دا هم بس خزا چې د وینې وینې بهېږي که نه او داسې وکړو پښې یې کړې میزې په پښې کړلې پښې او میزرې میزې په پښې کړلې که نه چې وخت وته مشکل وخت مو زیګار شو مینه ته چې دا هغه زړه به اوسې بیا جواب شو لکه نه اس نو او داس کو مو زیګار ته ابن اول وکړه مزیا په پښې کړل یې به یې ولیدل یې به چې ولید هغه تبین موت شو هغه زړه به د سی بیا جواته شوله اس په دې کې یې به بول چې یې به ولید په دې باندې اوداس کوته وي چې ښه پښې ما مزه مزه باندې ما سویا دا خو زړه به د سی جواته شوې کنه چې په مزه ما سره په دې به کان رافعن دا بیا مزه رافع شوله معنی عنه دوکنه یې دا مثال ده کنه چې یو سای دا چې نوی میزه دی کو نه راوکړلې او داسې نشته یې سم داس کو کنه پرې نه میزه کنه او میزه ور پښته کوي کنه چې په میزه باندې زما خو یو بل کان راشان وقوله بل دا کول چې ازاله لبس ماله توارتن کاملتنا او چې وغسی کنه په توارت کامل باندې دا میزه دی وغسی او په توارت کامل باندې و چې دا قول د متین چې ازاله به سماته لا يفيد اشتراط الكمال وقت لبسه دا عبرت نه پویدو کوي شرط ولا دی پیرک ولی دی او د سپ وخت و غستو کې شه اندا معنا نورو کوي د عبرت چې کله می زه وغنده و ته تو او داسته کنه مکمل پیرا د وی یور د پیرا او داسته کړی وی دا معنا نورو کوي د عبرت وقول دا کو د متن چې ازاله بسهما على طهارت كامله چې وغسې وي په اودسه کامل باندې دنه خو ظاهر د عملې مېږي که چې اودس پرې مکمل کړی وي پښې به دې مینځلې وي د نو ته ماسه په باندې وایې که نه دنه خو د عصر مالې مېږي که چې دا کمال د اودسه به کړی وي چې کله وغندې که نه چې اودسه مکمل کړی وي وته به وغنده به اسم ماسه باندې وایه دا وی چې نه دغه پیدا نورو کوي دا مطلب ده چې ظاهر خدا سم در ملي مېږي خدای مقصود نه ده دې کنه کتابه ول دا مقصود نه ده چې دې وغوستو کې په واښه ده کنه دا داس ته کمې وي دا نه مقصود ده کيو سري او داس کړو مزه نه ویر کړی دې کنه چې کله په ته ورسلو بیا اول یې شیب شو امیدله مزه ور په شیب کړه او داس یې نه پیرا شو ځکه چې یا کړه په تا پوتو کنه و د میزې شریکول شکره و غسل شریک کړل دنه بعد یې بکینه په شاو میزلا میزا یې کړه و غسله دا یې په توارته کاملا باندې نه وغسلې چې کله د کله میزې و غسلې په وخت یې توارت کامل نه و ما سپراو دو دنه بعد چې به ود سکړي ما صدق نه وایي ځکه چې دا نه مقصود وکنه چې و غسلو کې په وخت ته او داس کامل دا نه مقصود ده چې کله ته او داس مو تیری چې ورته د او داس مکمل نه مطلب ده کنه چې بیا د اوداس متری چې ته اوداس یې پیرا اوداس ووي یا دې داسې وکړل کنه چې میزه دې نویر کړی دی کنه به ترتیب اوداس کېده اول دې پښې ومینځلې دواړه پښې ومینځلې میزه دې په پښې کړې دې به کنه مخ مینځې به لوسینا مینځې کنه به سار مخ وې کنه دا چې کله میزه دې وسته اوداس کامل نه ده او په دې ما سره ودو ځکه چې چې کله اوداس مو تیږي ته اوداس مکمل شوه ده کنه اوداس پیرا ده وقول دا کو د متن چې ازاله به سمالت وارت من کاملتن او چې وغسی په کامل او دسمون دی لا یفیدو اشتراط الکمال وقت لب سے دا کو لپی دو کوي افاده نور کوي د اشتراط کمال د وارت په وخت وسو کې بونه بل وقت الحدث بلکې په دو کوي کنه کمال او دسه په وخت به ودسه کېدل شي چې به ودسه کېږي چې تو دسه مکمل او دسه وی کنه به بدايه برات شي به نشي کنه تصرف په عبارت سوی کی کنه اذا لبس معلا طهارت کاملت نه د علا طهارت کاملت لا بسما سره مطلق ما بلا چې پاپه ر مطلق شوی به خو هاتي ساده کنه چې کی معنا د تشتی بنا بیا هغه معنا رو کوي علا طهارت کاملت نه پلا بسما پر ما مطلق بلا کنه لکه ظاهر دا چې په دې پر مطلق نه شي او مرا خلاف المراد نه پیدا کیږي بلکې علا طهارت کاملت نه دا مطلق ته من کل حدث سره ا سره مطلق ته و ا دې پر صفت ته اربخ شي کوي او چې ويجوز من کل حدث وارد على طهارت كامله راوکېږي ما سره د هرې به ودسینا چا به ودسیر پر وځي په کامله ودسه باندې کنه ازاله به سما چې کله د کړه مزه وغستی وکنه بیا هغه چې ابداسه موتېږي چې بیا په کامله ودسه باندې رسي دو چا دو دسی پر وای چا پر وای کل چو ته دس کمل وی وهذا لان الخوف مانع حل حدث بالقدم نظام نه کوین کدو د ورګډول دی بو دسی نه پښتا بو دسی پښتا ورګډو کته نه پرې دی فیرا کمال طهارت وقت المنه به به له حسکری کمال د طهارت په وخت منه کول شي چې کله دوه کړه منه کول کو چې پاوښه داسته مکمل وي حتی لو كانت ناقصه که په دا وشا او داس نه کېسه و عند ذلك په دې بونه او ته بیا کنه ما سوې به کنه الخوف رافن به د مزار رفع شو لکه مستخزا کا څه کنه ا مستخزه ولا یا د معذور ولا کنه مزاج چې په شکړې دو کنه دا په کامل او د سب نه نو غس دا کامل او داس نو ایسه کله کنه به د سیر سی کنه دا به سی په کامل او د سب نه درسي ځکه چې کنه هغه او داسې چې تو وینا به دلې کړو تو کنه بیا میزه په شکولې ولته کامل او داسنه ونه کې سم داسو نه پاس راکنه بیا دې چارو شي کړی واجوز للمقيم يوما وليله ولمسافر ثلاثه ايام ولياليها من دا دو کنه دې ماسه روان ما سره مقیم دی پر یو شپه یو ورځ مقیم به ما سره یو شپه یو ورځ وایي او می سفر دی پر درې شپې و درې ورځې لکول اسلام يمسخ المقيم يوما وليتا ما سوال شي مقيم يو اشبا يو ورځ مکمله 24 غنټه والمسافر ثلاثه ايام ولا ليها او مسافر درې ورځې او درې شپې کنه یعنی 72 غنټه دا د وخت به د سینه کنه مزاده په پښه کړل کنه سبو کنه چې کله 14 کېدلا تو کنه 10 کو 14 سره فرق په 5:30 بجې کنه 14 هزار کېدلو او داسې وکړو مې زه په پښې کړلې که نه او په نه بجې ته اوداس موت شو که نه ا دې ځای مې د ټیم شمېرې سنه سبو ته نه بجې ته ما سوال شي که نه چې اوداسي نه کې که نه د وغوستو کې وخت نه د به یو صحیح وخت نه